خلق درته دال در پاخه کړي هغه دال به وخورې او د دوی غوښه به و نه خورې هغسې ویښته ورسره یي او خالص اوبو کې هسې خوټ کولي یي او ویښتو ډکه یي او مقصد دا دی څه هغسې دی ګډې یا د بیزې هغه شی بوی ورنه خیزي او د نورې په غریبان په ککدو که دا شیونه در پاخه کړه بس اوبو کې خوټ کولي غټ غټ پراته یي او پوستکي ټي په باندې د خوراک قابل نه وي خو بیا هم مقصد دا چې دونه یې چې هغه ضروري شیونه هغه یې دوره ګزاره کوي ښه جي ځکه یو دا بازار کې چې د هغه خرڅېږي که نه تاسو ورته لری وایو څه لری جرنیل چی جرنیل دا نو دا خو بازار خلکو هسې صرف سنډلی که نه سنډلی نو نور خو یې صفا کړی ډېر نه یې هسې اوبو کې داسې داسې وغړی ویې سنډي نو بیا یې ایښی نو دا مونږ کلی کې یو سړی و پلار مونږ ته کیسه کوي مونږ خو نه یادېږي اوس په دې بیماري کې یا بله ورځ ما ورته ویلې چې ابا هغه کیسه ورته وکړه چې مخکې ته نه بېرته کوله عمری نامیده عمری عمر نامی و خو خلق بیا نام خراب کی عمری خزه و سندو نامیدل سندو نو اوس ویلی چې دای ور تراوړی او دا لری نو دی دغه سی پوخ کړی بیا وینځلی نو بیا وینځلی نو نو بیا ورته ویلا چې کله ماښام ته راوړی او مخکې خو د بجلي نه وې که نه ډیوه رڼاګانې وې هغه دا به نه پکې لیدل شو چې سوپې دي پکې یا څه دي خوب دونه اوس ته یې چې عمر یې داسې سوپو غوندې خوند کوي او نور خو ښه ده ورته ویلی نور به خو که ما وینځلی وی که نه بازار کې به یې غږېدا وه که ما وینځلی وی بازار کې به یې چې وه غږېدا ان دا خو ما ویل تیل وی مخ دی ورک سمینځل دین دا ورتیل نه صفا غوندې ما ویل اسی وبنه په لګو مونږ کله خو وبونی استی وکنه کله په دې شملو باندې اوړ هغه گل دونه بنی استی و نو ورتیل چې کما وینځل وای بازار کې بیچوا غږی دا و نو به هر حال دونه سادگی داس یو عجیبا باندې سادگی ډیر زیات زیات ساده اوس داسې غشته مونږ خپل سکه د تر خزاده تیندار ته اوس بډای ده نو ما ته ویله ویلی چی بچیا ما دا خیال وو چی که د مولیان به هغه نه کیی جواب طعام نه کیی چی مونږ وړو کیو کنه مونږ ویلی چی دا خو د خلکو ته جمع ورکیی کنه دو به د جواب طعام نه کیی آن خو مو یو ورځ نور کمال مول سی ولید چی الته تا او ټوپی خوا تکشیناست مونږ ماشومان یو د خاشاک پسی تلی و دغه واخه مو ریبل چی ورغلو خو یې دونه هغه کړي وو او ما ویل چې دا خو مولیان دغه هغه کوي یعنی دور ساده خلق اوس لا موجود دي چې دا کیسې درته وکړه کنه حیران بسې چې یا خدای پاک دا څنګه مقصد دا چې د زمانې چې دي عجیبه خلق دي ښه جي نو یو دغه بدوی ارتفاقات دي الاول اول داد هو الذي لا يمكن ان ينفك عنه اهل الاجتماعات القاصره اول هغه ده چی هغه نه اهل دی اجتماعات قاصره هغه ورنه مقصد جدا نی دا مسعود وزیر دغو به غریبانو دی شپول کی به چی کومه ګډه بیزه مړه شوه په شپول کی نه نه بیا به سحر ورغله بیا به مړه شوی بیا به دی ته دو شپول شهید ویلا شپول شهید دا سید نور دو نکانو به ډیر خړلی شپول شهید به ورتیلا بیا به ورغله بیا به دال ته سر ونه پریکو سرمن به ونه واړول بیا به خړله او څه غپ نه درته لګاو آ بوډاګان ما په خپل لیدلی دی چا ویلی ما ته به خپله ویله ما به ترجمه وکړه مازدیګر بعد به مې ګپ سرلګوال ته به په هوټل ناست وو خپله به یې ویلې چې او جي مونږ به دغه شی خوړل مونږ یې خپله خوړلي دي بیا به مو خپل خپلوان پر وبلل داسې متعلقه کسان چې نن مو شپول شهیده باندې کړې ده شپول شهیده اوس ته کوه دا به مقصد دا چې دا هړک کولی هغه نظر خیل او دغه ټول عمر دا کار کړی شاه جی الاول اول قسم هغه دا هو الذی لا یمکن ان ينفک عنه اهل الاج ګډی بیزی به دو پټولی دا دا نظر خیول دغه بیا به چی نشوی بوځولای الته به مردار کړه بیا به دغه سی مردار راس خو به بړنګیدل کنه आवाज به کاو بیا به مردار کړه بو به تل به الته سرونه پریک بیا به خړل چې مال به کوه ورسول لا چې ته به چاړه مینده کړه ای اقالیم صالحه ای اقالیم صالحه می درته بیان کړی وو چی دی خط جدی او سرطان دغو علاقو منځ کی منځ کی چی وی آباد وی خط استوا سره قریب په 23 درجه باندې خو لری لری کلی وی نو دی وجنه په دو کی دا کمزوری وهو الذي نسميه بالارتفاق الاول خو ضروري شي نو الهام دو توینو دیت هغه ارتفاق اول وای المستوجبه چه مستوجب دی دی خبری ان ینشأ فیها اهل الاخلاق الفاضلة چه دا غټ کلی شهرونه یی نو دا مستوجب دی دی خبری چه پدی کی دی اهل دی اخلاق فاضلة دی پکی تا حکماء دی پکی هوښیاران هوښیاران خلق تی پکی چی موجود یی تعلیم یافته ولی فانه کثر هنالک الاجتماعات هلته اجتماعات زیاد شی خلق گډون سره زیاد شی وازدحمت الحاجات نو چه خود بخود خلق سره ډیر شی نو هلته حاجات یو بل ته زیاد شی معاشرتی ژوند هغه په ترقی باندې شی چه څو یوازی اوسی معاشرتی ژوند په ترقی نه او چه څونه ډیر خلق منځ ته ځی دوره د معاشرتی ژوند سکیږي ترقی کیږي وکثرت التجارب او تجربی زیاتی شی فاستنبتت سنن جزیلہ نو بیا هلته استنباط وکړای سی دی طریقو هغه کثیرو ډیر طریقی استنباط وکړای سی او خلق وای چی یاره دا کار مو داسی وکړای سوک بل رای پیش کی اخیر چا والا پکی سنجیده یی پا ایغی عمل سره وکی نو واقعی ایغ مصیبت نه دو ځان سره چکی خلاص کی او یو ارتفاق او یو نوی غوندی چکی تدبیر سوچ کی فاستنبتت سنن جزیلا بیا مستنبت کړل سی سنن جزیلا وعزو علیها بالنواجز او په هغه باندې بیا دو خپ غاخونو سره چکی ولګی یعنی ټینګی ونیسی هغه چکی ټینګ ونیسی شجی لکه اوس مثال درته وشو ګوره په دی هغه کې چې دی په شهرونو کې یا په غټو غټو کلو کې خپل جرګه هاوس وی څه دی کلی مشوره وی مرکه وی نو هغه پاره څه جوړ وی جرګه هاوس جوړ وی بیا هلته هغه مشران سره جمع شی او څه چای مای پروګرام وکی او هغه یو شی باندې مشوره وکی کلی ته ټیوب ویل یا څو خانانو ته راځی یا څوک افسران او هغه ته څه مطالبات پیش کول یا بل شی دغه وی چې کوم اهل د قرآ عامره و نی هغو پله دا جرګې نی ما لیدلی دی زه شونه هغه وطن زه خپله هلته وم پکې چې هلته به جرګه به یې څنګه کوله ای یو غټ کوټ به و دیوال به و چېرته هغه سره به ګوټ کې کېناستل دالې به ورسره کازورات پراته و کړي به یې و خلکو او هلته به دو سوري ته کېناستل ای خپل جرګه به یې سره جوړه کړه غټ غټه مشینان به ورسره و سم ملکان به ما ویلې چې خو اوس ښه ده چېرته یو جرګه هاوس مو منظور کړی وای جوړ کړی وای خپل به ورسره ناست و دالې به ورسره کازورات پراته و په سترګو به مو لیدل اوس ارتفاق طرف اعلی درته بیانوی بیا دی ارتفاق په طرف اعلی باندی بادشان او دغه یی ځکه چی یو خوا ته ډیر عقل مند خلق وی نو هغه ورته مختلف تدابیر سوچونه کئی نافع نافع دی تجارتی نور شئینا نو او دی سہولت اسباب او دی پنکی او دا کسی دا ورته چه کئی تجاویز کئی او خیران و خیرنیار یو کوشش کئی چی زه نوی سہولت بادشاہ تا برابر کئی دی افسر تا بل بل سهولت کوشش کئ او سوچونه کئ عقل پکی جنګئ نو هغه بیا په ارتفاع کی اعلی باندی رهائی شی انتهائی سهولت سره یی او زندگی په سهولت سره چه کئ تیرئ ارتفاق دی طرف اعلی والطرف الاعلی من هذا الحد طرف اعلی دی دی حد ندا دا ما یتعامله الملوک چه اغا ملوک تی اغا تعامل کئی اهل الرفاهیت الکاملہ چه اغا اهل دی رفاهیت کاملی ښه سهولت او آرایشونه ورته نصیب وی الذین یرد علیهم الحکماء الامم حکماء الامم چه په دو باندې حکما دی امتونو راضی یعنی دنیا کی هوښیاران هوښیاران خلق ځان سره چی کینولی او هغه ورته دنیا سوچونه کوي چې دا شی داسې پکار ده دا داسې پکار ده فینتحلون منهم سننا صالحه بیا دو اخلی دی دی خلقو نه دی دی هوښیارانو نه هغه سنن صالح چی کوم ورته مزه ورکی تدابیر هغه ورنه واخلی وهو الذی نسمیه بالارتفاق الثانی او دی ته بیا ارتفاق ثانی وایی بهر حال دی دیهی او دی بدوی ژوند چی کوم ضروریات خو هغه وی کنه هغه پوره کئی دی ته ارتفاق اول وایی او د شهری تمدن، تهذیب، ثقافت چی کوم وی دی ته بیا چوته ارتفاق ثانی وی اوس چی کله دا ارتفاق ثانی کامل شی نو آ ما تاسو ته درته ویل چی دونه غټه اجتماع سره جمع شی نو دو به خپل باهمی معاملات وی سره خپل خپل ګیری به یی سره نکاح مسلی به یی طلاق مسلی به یی او تجارتونه به یی تجارتونو کی به شرکتونه یی اجاری به یی چا به زمکی یی چا ته به یی ورکړی آ به یی کری اجاری به یی په پوه شوی او دا مقصد دا ده چی مزاربتونه به یی چا سره به مال و دولت وی خپل به اوزګار نه یی یا به یی د کار سړی نه یی بل ته به یی په مزاربت ورکړی کفالتونه به یی وکالتونه به یی دنیا معاملات په دی دو خلقو په منځ کی چه وی آ به وی نو بیا چی دا دنیا معاملات تی دی خلقو په منځ کی وی نو کله به یو نیم سړی په فطرت کی بخل پروت وی حسد به پروت وی ټال مټول به پروت وی انکار به پروت وی نو هغه ټول نظام دی سودا سود او دی تجارتونو به ورسره چه سی متاثر شی قرضه به ورکړی هغه به ورته چی نن به شی سبا به شی در به کو پیدا به شی ته زمونږ ورور یو کال به راته ګوری بیا چی بل کال ورشی ته هیڅ چیرته دی راکړی وه نو دا یو نظام به خراب شي په تجارت په پیسې ورکړي آ به سبا ورنه په کینی انکار به کوي چې نه نه نه دي راکړي نو داسې چې یو غټ اجتماع وي نو په دې کې دا کیسې خامخا څه کېږي آ پیش کېږي نو اوس دې دفعیې دپاره څه یو تدبیر او سوچ پکار ده چی هغه تدبیر او سوچ دا ده چی دی ټولو خلقو دی یو مشر وی یو دی مشر وټاکی هغه لاندی دی څه کابینه وی څه خلق تی ورسره شریک وی کمیټی غوندی دی وی چی هغه دی بیا دغه معاملات سبا چه کئی حل کئی او باهمی دی دو منچ صلح کئی که خپل سره پریدی بیا به سره چاړه او غوښه شی او دا ژوند به چه سی ګران شی او بیا به دی ځناورو ژوند شی چی کوم یو په بل باندی بری هغه ښکر به چه کئی ورته کئی او که چیرته داسی یو من نظام وی بیا به هغه زورور د دینه یریږي چې که زه څه ورته ووایم او ټول خلقو چې کومه غونډه ده او کوم یو کمیټي ده او د کابینه ده او مشر ده هغه به ما راونیسي بیا به مې څوک ونه خلاصوي نو بیا به دا نظام ښه چلیږي او دارنګي ایغ مشر دی پارا بیا دا پکاری چې ایغ د یو باقاعده منظم فوج وی ایغ د باقاعده منظم مجاهدین وی او مقصد دا دی چی منظم سپاهیان دی وی ولی په دی کی داسی خو نه ځنی داسی چی مقصد هغه کی غلاګانو او دی دی شینو هغه پرته چی مثال هغه غلاګانی کئی ډاکی کئی شوکی کئی دا شینا کئی چا په مزاجونو کی آرامی توب پراتی دی بل چا عزت خیال نه کئی کورونو ته اوړي څه چلونه کئی نو دی دی عزت محفوظ کول امن و امان راوستول او مقصد خپل نفسانی عزت او مالی شیونه محفوظ کول دی دی پاره څه تدبیر پکار ده نو آ به داسی یو باقاعده منظم چه کی فوج جوړ کی اوس چه کله دا جوړ کی نو اوس په دې ته تنخواه ورکول وی چا کوم مشر دې ټاکلی خو به ټوله ورځ د خلکو فیصلو ته ناسی چا کوم کسان د ځان سره مقرر کړي ګشتونه کوي چیرته نظام سنبالي اخو به د خپل کور اخیر کاروبار څنګه کوي او که هغه ورسره کئ یا دغه کئ بیا خو به کار خراب وي بیا خو نه ادھر کے رہے نه ادھر کے رہے نه خدا ہی ملا نه وی صالح صنم یو به نه پوه شي نو دی وجوهاتو په بنا باندې دارنګې دی به دا سوچ هم کړی وي چې یاره د دې کلي خلکو د ماشومانو تعلیم وسي تهذیب وسي تمدن وشي خلکو ته دین وښود شي جوماتونه جوړ شي مدارس وي دا شیونه وي دا سوچونه به وي نو دا خو هسې نه جوړېږي نو دا دی دی خبری نه لابدی وی چی دا حاکم با او دا مقصد کابینه با پا خلق باندی سو یو ٹیکس غوندی آبا پکیدی چی مثال سوک سو خرسی دون شای بیا مقصد دا دی چی دی حکومت تور کئی سوک سو دی تنن راڑی تجارتی مال نو دون مال بچکئی حکومت تا پکی داخلی تجارت کی مثال زر روپی گٹی پنزو روپی با پکی آغتا او زکاتونو پارا بزان لیو نصاب هغه چه کوم دی هغه مکرر کی طریقه چه دغه طریقه سره به زکاتونه فلانی چه کئی آ به ټولی غونډی با عشر با فلانی چه کئی غونډی ایک خوا ته به خزانه کیږی بیا به هغه په غرباو باندی دی هغو حالت مطابق چه کیږی آ به تقسیمیږی په مدارسو په دغو شیونو باندی با دا یو عظیم فنډ به دو سره یو ځای کیږی بیا به دا په دی باندی لګئی دارنګه دی کلی به ډیر داسی کارونه چه آ به یو کس آ نشی کولای او نه یو کس دا طاقت وی او که وی یې بی نفس په دې خبرې به سماحت نه کوي چې هغه کارونه وکړي دې کلي ته به د سړک ضرورت وي دې کلي ته به د پل ضرورت وي چېرته به دریاب وي دې کلي به ځینې ځمکې داسې وي چې اوبه به نه ورته برابرېږي هغه ته به نهرونو ضرورت وي نو دا یو کس چېرته کولی شي نو دې پاره به بیا خامخا مزدوران پکاریږي دا شیونه به په هغه باندې به خرچه رادرومي هغه به د دې اجتماعي مال نه چکوي په هغه باندې خرڅ کوي نو دا ټول دا شینا دی دی خبر چکے تقاضا کئ او دی تب ارتفاق ثالث وئی نو دا ارتفاق ثانی دا مستوجب وی چا لرا بیا ارتفاق ثالث لرا تاسو پدې خبره پوه شو او دین دا خبره ک تاسو سوچی شاه صاحب راینه دا معلومیږي خو به هر حال کلمت حق اريد به الباطل هغه کیسه دا چې دا ذلی حکومتونه دی وی ضلعی او یو وړوکی ستمانی حکومتونه دی هم چوی وی بیا به خلکو ته پدی کی چوی سهولت وی ها بل خبره ده چی دغ ارامی پکی ته خپل مقاصد و چی خپل کسان پکی راولی چی هغه خلکو سره ټولو سره ما یو پارټی ربط جوړ سی او خپل کسانی پکی کنی فی نفسه په دې کې څه قباحت نشته بلکې په دې کې خلکو پاره څه پراته دي فواید پراته دي چې د هغې ضلع کې به تا یوې خبرې ته څه کېږي پونچ کېږي څوک مقصد دا دی چې صوبې ته یوې خبرې پسې راتلی شي لا معمولي ټوبیل غوښتلو پسې څوک راتلی شي چې هلته پېښور ته راځي اوري د وزیرستان نه د مروتو نه نو هلته به مقصد دا دی چې د دوی یو نو دې کې شک نشته چې په دې کې هغه نظم و ضبط سره چې وي او صحیح طریقې سره نو په دې کې فواید او مصالح چې دي آ ډیر پراته دی نقصانات یې نشته آ بله خبره ده چی تی اوس غلط بیا استعمالای آ خو ځان له خبره ده فی نفسه داسی معلومیږی چی شاه صاحب مقصد دا چی فلسفه آ دا ده او کیدای سی دا دغو آرامیانو دا خو مقصد دا چی کوم دی دوی پروفیسران هغه دغو مطالعه زیاتی له دغی نه مقصد دا چی دا ضلعی حکومتونه د واړه دی له دغی نه چی اغستی هم وی دا نظام حکومتو تفصیلات دا ټول په اسلامی شیونو کی دی خو مونږ والو اوس عمل نه پکی انګریزان ارامیان پکی زکه یو حکومتونه کامیابی مونږ والو کی انتشار وی مونږ والو کی چی انتشار وی پدی باندی نظام حکومت باندی بیا سادی سے پا کتابونو کی خود تفصیلات موجود دی دی بادشاہ پر سپ کار دی سنگ ٹیم تیرول دا شئینا بیا آلتا دیر اغا طریقے سر دی وانهم نشا فیهم ادا هم دا چی په دو کی به داسی خلق وی چی په هغی کی به شهوات ردیه غالب وی تغلب علیه الشهوات الردیه داسی بی او یجبل علی الجراء فی القتل داسی بی چی هغه به خلقتن په دی باندې پیدا شوی چی هغه جرأت فی القتل کئ او ډاکی کی ډاکی او قتل کی بچ کئ جرأت کئ سیده به پیسې ورکای کنی غرب بدرنه چګی کله به پیسې درنه واخلی دا لسته چی مخکی کومی علاقی کی زه اوسیدنه په لاری به ورتیریدلو دالته یو قوم پکی آباد وو زه یی ډیر یادوم ځکه نه بیا ظالمان دمکی کوی بیا به دی یوسو بیا به پیسی نسی تر پسی پری کولای هلته به ما کله کله چی یادول شاګردان می یغ به ویل چی داسی مه کو کنی لاری کی به دی کوس کو مفت به سبقونه درته شای مشین وال به پورته تر باندې ولاړی کش به ونکی بیا به ما ورته ویل چی ښه دا هسی مخکی خلک داسی وو ستاسو ښه یو لا یطیق واحد منهم اقامتها چی یو کس پدی اغی اقامت طاقت نلری چی اغا وکی یا بی لری خو او لا تسهل علیه خو بیا با آسانتیا نی ورته پکی یو کس تا کولو کی یا با وی مزدوران بنی لای شی دون دولت په خدای ورکړی او لا تسمح نفسه بها خو نفس بی پدی باندې سخاوت او جرأت نکی چی دا کار وکی ځکه دون خطیر مال دون زیات مال سوک لګی په پردیو خلق باندې فاضطروا الی اقامة ملکین او پته ولګیدله چی دا خلق بیا محتاج دی ددی شهر خلق او دی غټو کلو خلق محتاج دی اقامت تی داسی یو ملک ته بادشاہ ته یقضی بینهم بالعدل چی دو په مابینځ کی په عدل و انصاف سره فیصلی کئی ویزجر عاصیهم او دی دو کی چی کوم هغه نافرمان دی هغه ته سزا ورکئی ویقاوم جریئهم او چی کوم په دیو کی جری وی داسی قتلونه ډاکی کی بیا هغه سره مقابله کئی وګوره چې کله کوم کوموال کاڼی ایښی سره او څوک هغه سره ټینګی کړي بیا د ایښ کوم کې څوک ډاکه وکړي که نه بیا به یې منه چې بیا درېیمه ورځ کوټ نه وي او دی نه وي او بال بچ وي مقصد دا دی چې بل ځای اوسي نو بیا نشي کولای کوم مخه خو څوک نشي لیدلی ویجبی منهم الخراج او دا به بیا له دونه خراج ټولی کلنګ او ټیکس به ورنه اخلی ټیکس به ورنه اخلی او پیسې مقصد په تجارت کې په یو شي باندې په بل شي باندې خو دونه زیات ټیکسونه نه لکه دالته خو له سرمایې نه ټیکس زیات شي په پاکستان کې له سرمایې نه ټیکس فی نفسه ممنوع شای نه ده په شریعت کې دا ممنوع نه ده خپل طریقې سره ځکه چې حکومت په څنګه چلای چې تجارتي سامان راړي خامخا بس حکومت ته داخلي سو خو دونه اندازې کې داسې نه چې دا ټیکس په اصل سرمایې باندې چسی ور زیات شي لکه دالته پاکستان کې چرګې اګۍ باندې ټیکس شته ويصرفه في مصرفه او اخر چې بازار ته فی کس ګډیږي په سر باندې به چی ټیکس وي یو کس چې بازار ته گیټونه جوړ کی بازار وکړه چې غړي یو یو روپۍ لا چوره به ورکای ځکه چې سبا کوي اوس دا چې خلی نو اس خو سرمایه خو ختمیږي نو دا افسرانو ته بس نستزي ويصرفه في مصرفه او دا بیا دو په مصرف کې چکه خرج کوي نو اوس چی کله داسی وی نو مقصد دا دی چی نوښار ضلعی خلقو سره داسی یو طاقت وی مشر سړی او مال و دولت یی فوج یی ورسره پبو ورسره یی او دی دالی دی دی طرف ته صوابی ورسره یی دا نو دا به اخیر داسی نه یی چی خپل منځ کی چه سره جوړ کی جنګ جوړ کی نو دو پاره یو خلیفه ضرورت سو چی هغه ټولو به په هغه باندی چه وی مقصد هغه ته غاړه ایښی وی او هغه به ورته فیصلی کئی نو سبا که دو کی څه نظا رادرومی هغه به یی له مخکی نه حل کئی او هغه سره به یو مرکزی فوج وی او مرکزی مقصد آمدن به یی ورسره او مرکزی نظام حکومت په دی ایږدی نه بیا دا ټول شیونه چه کئ کنټرول کی راولی او کنټرول کئ به یی چه دا کاته حکومتونو کی څه نزاعات وغیره یی دا به چه کئ کنټرول کئ نو دا ارتعاء او دا مرکزی حکومت بیا دا چه شای ارتفاع کی رابی که په خلیفه داسی سره کدل کنو بیا واړه واړه حکومتونه بیا بچرته یو غټ بلاک تی حکومت سره چی اغه ما تحت پزان شامل کی نو بیا به هغه د دې هغه هغه څه کوي پوره کوي لا سبا چېرته یو ځای خساره وشي په یوې ضلع کې زلزله راغله یا بل څه یا بل څه بیا به هغه قصور هغه خلک څه کوي ورته پوره کوي او امدادونه به کوي او که دغسې سر د سره یي بیا به کیسه خرابه یي سره واوجب الارتفاق الثالث ارتفاقا رابعا او ارتفاق ثالث واجب کی ارتفاق رابع وذالک دازکا انه لمن فرض كل ملك بمدينته کله چی جدا شو هر بادشاه سره د خپل شهر نه یعنی ځان له ځان نه مقصد دا ده چی یو افسر شو دی یو یو کلی او امیر شو او کمانډر یې وبوله وجبی لکه مقصد افغانستان کې چې کله ګوره یاد مو دي چې کله مرکزی حکومت نه و په افغانستان کې تازه مثال مو مخکې ده چې کله مرکزی حکومت نه و حالانکه ځینې حکومتونه و په یوه جي باندې اسماعیل خان هغه و کمانډر و ایغ لاندې به ټولو خلکو به د ایغ منله او نه یېرېدل به په بل ځای به دوستم خبیث و خدای دې تبا کی په بل ځای به بل یو آرامی و په بل ځای به بل و لیکن چې کله مرکزی حکومت نه و نو یو بل باندې به چې کوله سرکشی کوله روزانه به جنگ جګړې وي او یو مرکا بل مرکا دا یو غوبل به لیکن چې کله بیا طالبانو هغه مرکزی حکومت راغی نو بیا زیری ولو یو بل باندې دا تجاوز نشوي کولای چې مرکزی حکومت خدای دې بیا امریکا تبا کی بیا دې ایغستر کو خلای او خدای دې تباه کی امریکی والا امریکی ملګری چی دا کوم مسلمانانو په جامه کی دی خدای دی اول دا ورته تباه کی وذالک دا ذکا انه لمن فرض كل ملك بمدينته کله چې جدا سه هر بادشاہ سره د خپل شهر نه وجبی الیه الاموال او مالونه هم ور سره شو آری او بزنجیرونه ځای په ځای لګولیو وانزم الیه الابطال او سب فوج ور سره داسي جنگجو کسان بو وداخلهم الشح او دو که به بخل داخل شو و حرص به و حقد به و کینه به و تشاجرو فیما بینهم بیا به دو خپل مابینس کی چه کئی بیا جگڑی کئی لکه وی کنه وی تاسو خپل ولیدل و تقاتلو نو چه کله داس خبر ای فاضطرو الی اقامت الخلیفہ نو دا وڑکی وڑکی حکومتونه بیا دیتا محتاج دی چه دو دی یو خلیفہ قائم کی او الانقیاد لمن تسلط علیہم یا دی ایغو خلق انقیاد دیو کی چکم خلق پدو باندې چلی مسلط یین یو غټ بلاک سره دی چکی ځان وتړي تسلط الخلافت الکبرى چې ا داسې په مسلط تی لکه خلافت کبرا باندې چې هغه خلیفہ کبیر په خلق مسلطی یو بل حکومت داسې دا خپل هغه ما تحت کړي نو ایغه سره دی ځان چکی منسلک کی خلیفہ نشا سے وای چې ما سمراد ده خلیفه داسی چې بس یو سر عاجز که غنی سرکار ونی سه چې سر آغی عاجز که ونی نی کومی نی حسبی نی نسبی نی شان و شوکتی او بس کی نوا دوی چې نه نه خلیفه نه ما دا مقصد چې سبا د سره چوک جنگ نسی کولای دور ورته قوت شان و شوکت دبدبا روب خدای چی ورکړی او دون مال و دولت او دا شینه چې د سره به سوک داسی سترګواله نشی داسی کس او که بیا ورسره وی بیا به ډیر مالونه دولتونه خرڅ کړی او چیرته به په عمر کی داسی یو نیم وی چی بادشاه سره جنګ وکی او بیا یو چکی ورنه وګټی دا به چیرته یو نیم کم مثالی داسی خلیفه به جوړی داسی نه چی هر سړی بر نیولی چی بس ته نه نه چی سم غیرتی وی غیرتی او جرات وی پکی او مقصد شجاعت وی پکی او چیرته چا دی خبرو نه دباو کیږی نه داسی نه چی دا ښځه وی له هغه بیا میتیازی چی توری وی چی لږ سخته خبره ورته کوي بل ملک والا هغه بیا غریب نه امتیاز چی بایدلی نه نه داسې نه داسې بی غیرت جمنیلان نه چې بس هر یو راضی او دی ورته چې کوي سر ټیټی کوي نه نه داسې غیرتی سړی چې خیر د سر پکې یوسی لیکن چاته مقصد دا چې نډر وي بی باک وي دلیر وي په پوښله د جوړونو غوخي د تندی په دسترخوان ورتګدو مفتون ورته وایی د زړونو غوښی د تندی په دسترخوان ورته ږدو مونږ پوهیږو بس همدومره د میلمه په قدر داسی اندازی باندی پکاری لکه امیرالمومنین صاحب چی کوم هغه وکړه چی زړونو غوښی د تندی په دسترخوان ورته کیښودلی طالبانو لیکن میلمنو قدر یې چه کړ هغه یې وکړ دی ته غیرت وایی او دی ته چه ورته شجاعت ورته وایی او دا ډیر سیاسی خلک وای وای چې نه ورکړي دی وای کنه حکومت نه بچو الکه داسې په بی غیرت حکومت پس کې داسې کو پاکستان حکومت تا په بوی سه ګیدړ کی صد ساله زندګی سه شیر کی یک روزه زندګی بهتر هئ شجی فسترو الائقا او دا دې د سیاسی خلق نه دا بی غیرتی ته حکمت ہوتا ہے الګ دا بی غیرتی دا دې کې حکمت سیاست صد دې ته بی غیرتی وای سیاست معنی کیږي بی غیرتی شجی فسترو الی اقامت الخلیفۃ ها البته آبل دا اللهم الا بعد اجتماعات کثیره ابل د چ ډیر اجتماعات ورته یو جیسی او ډیر ملکونه ورته یو جیسی مشوره سره ورته وکی او بیا مقصد دا چې ونه واخلی خو بیا د ورته سر ټیټ نکی سر ورته ټیټ نکی جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں آن من بینی آن من باشم که روز جنگ بینی پشت من آمنم کن در میان خاک و خون بینی سره چه دا سی درجه والی بی اللهم الا بعد اجتماعات کثیرہ و بذل اموال خطیرہ او دیر مالونه پکی تو چکی خرس کی لا لکه دغه آرامیانو چې خرڅ کړ لا یتمکن منها الا واحد من القرون المتطاوله چې په دې کې قدرت نه لري مګر چې ته یو دوه کسان دي قرون متطاوله او کې داسې اجتماع سره یو ځای کی او مسلمانان په پیسو باندې وکي د بادشاہ نه د شیخان شیخان د آرامیان د جرنیلان دا په پیسو وکي ادا مسلمانان بی غیرته چی کوم بی غیرته مسلمانانی برای نام دا په خرڅ کی ځانونه او بیا ایغه میر سره چی وکی دوکه وکی یا خو بله ده خو دا خو چیرته شاذ و نادر وی شه جی ویختلف الخلیفه باختلاف الاشخاص والعادات اوس د خلیفہ مختلف کیږي په اختلاف د اشخاص او عادات سره ځنې خلق خلیفہ ته زیات محتاجی ځنې کم ته محتاجی طبیعتونو ته بګوري ځنې خلق طبیعت کې مِّن مَّن دی هغو خلقو نه هی دونهما چی آ دی دونه ښکته درجی په شح او شحناء کی هغو کم حاجتی ورته چا زیات حاجتی ورته دا خو اقوامو پوری فرق وی شاہ صاحب وئی ونحن نريد اوس شاہ صاحب وئی چی دی ټولو خبرو تفصیلات زنه څه درته کولای دا خو بیا ځان ته دفترونه یې سم غټ غټ کتابونه به چې دی وی وی کیسې نری نری چې درته کوم تفصیلات درته کوم چې فوج شرایط څه دي څنګه پکار دا او دی بلی ماکمی دی بلی دا خو بیا پورا یو هغه خو البته شاه سوی چې غټ غټ په درتا فهرستونه دی ابواب وخای او اجمالی طریقې سره په دې باندې رڼا چکم درتا واچو ونحن نريد ان ننبهك على اصول هذه الارتفاقات شاہ سے وی چی مونږ دا اراده لرو چی مونږ تا ته تنبیه درکو په اصول دی دی ارتفاقاتو چی دی ارتفاقاتو اصول کم سے کم درته وخایو اصول دی ارتفاقاتو چی سنگ ترقی شوی وا سنگ ورو ورو دا ترقی چی دا روانه دا اسی غټ غټ اصول درته خای وفهارس ابوابها افهرست ابواب دی دی اصولو کما اوجبه عقول الامم الصالحة ذوی الاخلاق الفاضلة اکه شان چی کوم هغه امم صالحة و عقولو چی هغه اصحاب دی اخلاق فاضلة وو هغو دا شئینا ضروری کړی وو هغه درته چکو وښایو اصولو درجه کی او هغو دا امم صالحة و هغه سنت مسلمة ګرځولی وو واتخذوه سنة مسلمة لا یختلف فیها اقاصیهم ولا ادانیهم هغه اصول در تخایو چه دی عکاسی او ادانی یعنی د لری خلقو چه کوم په ګټونو کی اوسیږي او نږدې خلق یعنی چه کوم په شهرونو کی اوسیږي ټول په ایغو اصول باندې اتفاق کی او چوک دی ایغه نه انکار نه کوي او دا نه پکې چه دا بی دین ده او دا دیندار ده یعنی ټول انسان من حیث الانسان هغه اصول چکه منی دا خبرې درته پکې بیانوم مونږ وی بیان کده وی چې به ته غوږ ورته ونیسه فاستمع لما یتلی علیک زه درته بیانوم ته به ورته چکې غوږ ونیسې بیا به درته پته ولګي تاسو په دې پوه شئ